په یاد ولرئ د اقرا اسلامی کیسټ مرکز د قصخانی بازار شاته کباړی بازار پیښور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له زما عزتمندو دا داسې مجالسو چې ته مجالس ایمان وای دا غي فیدی الحمدلله تاسو ته معلومی دي او زمونږ استادو د دین مشران صحابه ته معلومی وي دایبا د داسې مجالس انتهایی محبتو هغه روایتونه تاسو ته ما ویلو عمر رضی الله عنه با په خپل دور خلافت کې چې خلیفہ او سره د ډیرو مصروفیاتو جهادونو نه جهادي مصروفیات او فوجونه لګل یو زبل زه او د عام امت تربیت کول داغه سره سره د سي مجالس هغه به خوخول او مرګري به وتره طلب کول چې راځي تعالو نجلس او نزداد ایمانا راځي چې کینو او الله باندې خپل ایمان ډیر کو زمورونو د ازره چې د انسان هغه بدلیږي را بدلیږي پای کې تغییر پیدا کیږي نو بار بار دې خبر ته ضرورت ده لکه بدن د انسان کمزوري کیږي تب کیږي بار بار وبا چولو ته ضروری دي خوراک ورکول ضروری دي که تاسو خپل بدن له خوراک ورنه کې ګرمي ډوړې ونه خوري به ماسپیکیم سبق نشي اړولای ما خام هم کونه خوړل به خوب نه درځي نو دارنګ که سره د خپل ایمان د زړه د جوړولو لپاره بار بار دینی خبرې وانه وري بیان نه کی دا روح د انسان خرابېږي زړه زړه خرابېږي په ایمان کې داغه نقصان پیدا کیږي خړواله پکې راځي او عجب خبره ده دا چې دا ایمان یوازې په ګناه باندې نه خرابېږي په ګناه خو خرابېږي خرابېږي خو په غفلت هم خرابېږي چې اسه غافل شولې په ډېر خوب هم خرابېږي په ډېر خبرو مباح خبرو کې په نقصان راځي په ډیرو ګرځېدل باندې هم نقصان پکې راځي په ډیر اختلاط د یو بل سره ملاوېدل په دې باندې پکې نقصان راځي هغه شي نه چې هغه په ظاهر کې ګناه مونږ او تاسو نه ښکارا کیږي دا غي په وجه باندې زمونږ په زړونو کې په ایمان کې د زړه په نور کې نقصان پیدا کیږي په دې باندې هغه څوک احساس کوي چې د چا زړه ژوندې وي زما عزتمند او وما لمیتن بجرح من الام مړ سره په زخم نه پويږي په زخم هغه سو پويږي چې ژوندې وي چې ته ژوندې وي معمولی ازغه کچا د خپل در له پوندې در لګنه هم ته به د ټوپ وګړي دا څه چل وشه او چې مړ وي هغه ته اوس باندې د بری خېټه خېټه کې خلک داخلي په نه به پويږي نظر چې کله ستا ژوندې شو نه تبا به په دې خبره پوي شي چې دې کې خو نقصان راځي لګ او داګه د ژوندې کولو کوشش وکړي بلکې پریشان به چې دا څه چلل چې مخکې زه یو رنګ مو اوس می حال بدل دی دا چې په دې خپل تبديل د حال باندې بخپه پریشان به تر سوچ به دې هغه بنیس کلی به دې هغه خوراک نه کړي به ته دې حیات نه پیدا کړي په خپل سره کې زما عزتمنو سره پریشان وي پریشان نو عمر رضی الله عنه شاعر طرف خاص کر ابو موسی شاعری راشه قران وایا دا غړي کې استاواز قران به شروع کو پډي خوشو سره به ویو نو دا غي د وجه عمر رضی الله عنه مرګري به تناسو سرونه به کته کړی او جړلې به لکه د قران په وجه باندې اصل کې د سړي ایمان راته زکی عبد الله بن رواحه رضی الله عنه دا طریقه وا یو سړي د بیل چې اجلس بنا نؤمن ساعه زکه یو شی بکینو الله باندې ایمان راوړو یو سړی په نه شو نبی رسول ته شکایت وکړ یا رسول الله الا تنظر یا الا ترى الى ابن رواحه الى ابن رواحه عبد الله بن رواحه ته نه ګوري يرغب عن ایمانک الى ایمان ساعه هغه اعراض کوي د هغه ایمان نه چې تا راوړی د مونږ ته او ایمان ساعه په ساعت باندې ایمان راوړي هغه د عبارت باندې پوه نه شو مطلب باندې نبی رسول الله داغه په مزاج پیدا ناغو فرمایل چې يرحم الله عبد الله الله دې په عبد الله بن رواحه رحم وکي هو يحب مجالس الایمان داسې مجلسونه دا خوښ دي نه ځکه سړي ته وځي چې کینو دا خبره وو دا یو مزاج دا د عام صحابه کرامو دا مزاج چې کې بنستل نه به د جاهلیت د زماني تذکری کوي چې جاهلیت کې موږ د شرک کاوه دا بم کاوه دا بم کاوه دا څنګه پيو نو کله د الله د عظمت خبرې به کولې نو کله د اسلام محاسن به بیانول نو د الله نعم به پسان باندې بیانول لکه الله مونږ ته د امر کړی دی یا ایه الناس اذکروا نعمت الله علیکم یا خلقو د الله نعمت پسان رایاد کړئ تاسو سونه نعمت کړی دی هل من خالق غیر الله يرزقکم من السماء والارض ایا د الله د ذات نه ماسه بل څوک شته بل خالق چې د اسمان او زمکه تاسو رزق درکې دی ډوړې د زمونږ ډیر اجد دی ځکه الله دا رزق راوړی د هر انسان رزق ته ډیر ضرورت لا اله الا هو فنا توفقون د الله نه ما سوا بل اله نشته کوم خو تاسو اورئ د الله نه نو د الله رب العالمین د نعمتونو تذکری وا به ایو کولې زما عزت منو نه په دغه نیت باندې دا مجالس کله کله هغه منعقد کول پکار دي او دې کې لږ وخت ورکول دا ضروری وي او دا د شیطان طریقه د زما عزتمند کم شی چې ډیر قیمتي وي دا غي قیمت ډیر وي او فائدې انسان ته ډیر وي شیطان یې سړي ته تافه وړو کې معمولی ښکارا کوي چې دا دونه غټه خبره نه ده دا خو چې فضایل دي دا خو د چې خبرې دي چې ما ته یاد دي دا خو موږ بار بار اورېدلې دي نو شیطان به تاسو ضروری خبرې ست غیر ضروری کار کوي او کومه خبره چې هغه د هیڅ قیمت نه لري د دوه پیسو نه ده هغه خبره هغه شی به تا ته قیمتي او درن او لوی کار کې نه پاره کې به مصروف کی د دې د وجه نظم عزتمندو دسي مجالس سره محبت ساتل هغه پکار دي او لګه سخته ډیره فایده عاجلا او عاجلا دواړه الله درکې د لازره کې به ناشنا نور د رب العالمین درواچي خو که تاسو په خپل شوق باندې کې نستلې او خپل جذبه باندې او دې خبرې سره مینه لرله الا دا درس مې عزتمن مادي دې تر سوالو د ارکان الایمان مسله او پاره کې ایمان در رسول ما مخکې بیان کبه ایمان بالله عز وجل الله باندې ایمان راوړل الله باندې ایمان راوړل داغي ډېری مرتبه دي ډېری درجات دي هغه درجات پیژندل دا ضروری دي چې موږ په الله ایمان راوړل څنګه ایمان هم راوړل موږ خپل رب منو د اسمانو د زمکه خالق منو داغه پیشي او ملاقات منو څنګه منو نو لاول خبره پدې کې ما دا بیان کړه کړي وا او هغه شروع ده هغه دا دا الادله على وجود الله عز وجل وحكمته وقدرته هغه دلیلونه هغه دلایل چې کتاب او سنت ته اشاره کړې دا ذکر کړې دي د الله عز وجل په وجود باندې چې زمونږ رب موجود دی دا دلایل چې دي د دې پیژندل هغه ضروری دي دا غي د وجه ایمان کې ډیره تازگی پیدا کی ایمان کې طاقت پیدا کیږي داغه په وجه باندې نور د انسان زړه تراکته کیږي داغه په وجه باندې بصیرت د انسان ډیریږي یو څو دلایل داغه نه ما مخکې بیان کړیو چې ناشنا غریب دلایلو لکه عقلی د عقل دلیل د فطرت دلیل موږ بیان کړو دا رنګه د ګناونو متعلق د عذابونو متعلق الى اخر ما ذکرنا چې داغه اعاده به بیان کوو زمای زتنو دا دلیل هغه پاتیو چې هغه ډیر وګ دلیل هم دی او ډیر مهم هم دی او فیدمن ډیر دی چې هغه دلیل سره ټول نشي راګرولې په یو بیان کې بلکې په لاسو بیانات په شلو کې مغنه راګریږي او بقدر الاستطاعه هغه دلیل ته صرف اشاره وشي مشنه مننه خروار چوته ویل کې دی شي لګ اشارات او داغه نه خپل الله پیژندل هغه دلیل څه شه د زما عزتمندو هغه دلیل دی د الله سبحانه و تعالی په وجود باندې وجود د کائناتو دا کائنات چې کوم دي دا زمونږ د الله د وجود نه خدا داغه د حکمت او د علم نه خدا زما عزتمندو الله سبحانه و تعالی یو کمال ولا ذات کمال چې دی دا پدری شینو کې وی غالبا یو العلم چې یو ذات کې علم راشي علم او د علم د وجنه یو شخص کې کمال پیدا کیږي د دې د وجه نه تاسو ته دا پته ده چې جاهل او عالم دواړه برابر نه دي جاهل او علم برابر نه دي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون علم والا به علم برابر نه دي په اتفاق د ټولو عقلاو سره تر دې چې دنیوي علم چې چاله ورکړی شوی خلک هغه قیمتي ګڼل کدا ډاکټر دی دا د دماغ ډاکټر دی دا چې د سترګو ډاکټر دی دا غي سپیشلیست دی او دا د معدې دی او دا د فلان دی او دا د فلان دی هغه په علم می دنیوي کې موږ نه اوچتي د خلکو ته ډېر په اوچت نظر باندې ګوري د علم د وجه نه موږ څنګه علم نه موږ ته کته کته لیکيږي او هغه ته اوچت کته لیکيږي علم یو قیمتي شی دی د علم ډېر فواید او فضایل دي چې هغه وسدل ته مقصود نه دي دیم شی هغه قدرت د قدرت او قوت چې یو شخصي هغه له قوت ورکړی شوی وي طاقت پکې وي او د انسانانو د اسلام مطابق او شجاعت او بادری پکې وي نو خلک هغه قیمتي غني کامل غني چې دا ډېر چت انسان د ډېر بادر دی دا چې صفه چې موږ کوو موږ د بادری صفت کپلان کې دونه بادر دی ګوره دونه غټ قوت ته سر ورته کړی دی دا سه مجاهد دی نو قوت دا ډېر عجیب شی دی چې کوم انسان کې وی هغه خلک کامل غني کوم شي کې چې وی خلک هغه ته په خنه نظر باندې ګوري القوه والقدره قوت او قدرت او دریم شی دی العظمه لیواله لیواله چې یو شي کې لیواله وي داغه د لیواله د وجه خلکو ته هغه د نظر خره لګيږي او هغه ته ګوري الکه لوی دی د لیواله د وجه هغه ته خلق وسه محبت هم ساتي او دارنګا خې هم غني دا درې وړ کمالات چې دي دا د الله سبحانه و تعالی په ذات کې په ډیر اعلی پیمانه باندې چې داغي مقدار مونږ ته نه معلومه په دون او چته پیمانه باندې الله کې موجود دی که علم وینو علم خو اصل کې د الله سره دی د مخلوقات سره علم څه کوي دا غي له ډیر معمولی نه معمولی شی ورکړی شوی دی و ما اوتیت من العلم الا قليلا اے بندگانو تاسو نه درکړی شوی دی علم نه مگر له شی درکړی شوی دی هغه د روح علم دی او د غیر روح علم دی موسی علی السلام د خضر علی السلام سره ملاو شو او کشته کې روانو دواړه نه یو چنچن رااله د دې کشته په غاړه باندې کېناستا او لګی شان او بی په دې مکوخه کې راواخسته خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته ویل عبرت واخستا چې دې شنشن ته وګوره دا دی ولې دا کنه وایاو دې په دې مکوخه کې سونو بو واخسته دې دریا په مقابله کې وې ډېرې لګي چرته دریا به چرته دې د مکو کې وبا نو یې فرمایل چې ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كما ينقص هذا العصفور من هذا البحر زما واست علم د الله سبحانه وتعالى د علم په مقابله کې دم رقم ده د الله د معلوماتو نه موږ دونه لږ معلومات حاصل شوي دي لکه څنګه چې دې شنشنې په دې خپل خپل کې او به واخستې د دریا په مقابله کې د الله علم د شه دی لکه د دریا دا مثال د پوی د پاره دی کني د الله علم د دریابونو ډېر دی لکه قران ویلي دی ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله دا ایتونه کې تاسو تدبر سوال ولې یو ناشنا اثر بدر باندې وکي الله فرمایي کې چرته دا و دریابونه یو دریاب یو دغه سو دریاب نور مرګري شي او دا صحیح جوړ شي او په دې ځمکه کې دا ټول ونی قلمونه شي او دا سمرات د چې دا ټول انسانان ملائک او پیران کاتبان شي او دا د الله خبرې لیکل شروع کی چې موږ د الله خبرې لیکو چې الله کوم خبرې کوي نه ما نفذت کلمات الله دا ټول شي نه به ختم شي او د الله خبرې نه ختميږي دغه کې جمله معترضه په شکل باندې د دې جملې پیدا باندې تاسو به ډېر نه پوهیږئ چې دې څه پیدا لري چې ډېر خبرې خو موږ بدی غنو خلک وایي پلان کې ډېر خبرې کوي ډېر خبرې څه کمال لري ډېری خبرې دلته زما عزتمند او هغه ناشنا کمال له ډېری خبرې هغه څوک کولای شي چې هغه سره ډېر علم وي ډېری خبرې هغه څوک کولای شي چې هغه سره طاقت وي وس ما سره علم کم دی نو زه به یو غنټه خبرې وکم ایسته به خبرې ختم شي کله چې علم راسه نسبتا ډېری نو دوه غنټې به وکم کډېری درې غنټې کله دینم پسې ډېری نسبت ستړی شمه الکه درې غنټه خبرې ما وکړې زه نور نشم کولای په سر مې درش خبرې مې مسته ودرېږي بند بشما د خپل عجز د وجنه د کمزوري د وجنه او یا د لا علمي د وجنه بس ما بیان است ختم شي چې علم د چا کمی لس منټه خبره کوي چې علم نسبتا ډیر یو غنټه دوه غنټې وي چې ډیر ډیر چې نصاره ما خامه پورې دی وي نو د الله سبحانه و تعالی ډیر خبرې دا دلیل دی د هغه په قوت باندې چې هغه داسې طاقت والا ذات دی چې هغه سره خبرې وکړي ستړی کیږي نه او بل دلیل دی داغه په علم باندې چې خبرې کوي خو عالم دی کنه خبرې چې کوي هم د چې خبرې کوي خدا داغه د علم دلیل دی نو د الله علم دومره ډیر دی د دې آیات نه معلومیږي معنی فدت کلمات الله ولایت او دا قوت دونه ډیر دی کدا ټول انسانان پیران ملائک هغه شروع شي او دا ټول عالم کې ونی قلمونه شي او لیکل شروع کی او دا دریابونه ول صحیح شي د دریاب سي چې دل او به په قلم کې چول قلم سره معمولی سي وړه سره هر کتابونه به لیکل کی دا دم عجیب مثال الله ورکړی دی چې ذهني پوره نشه راخستله اخر سر ته ذهن نور رسیږي دغه غټ مثال ده الله فرمای ما نفذت کلمات الله د الله خبره نه خدمي نو خضر علیہ السلام وی اسماعیل او استایلم د الله د علم په نسبت داسې کم دی لکه د دریاب په نسبت سچ د دې چې چني په مکوخه کې چې سمره وبدي بندگان له ډېر لګ علم ورکړی شوی دی علم خدای خالق سره دی الله فرمایلی دی د خپل علم په باره کې وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه دا قسم خبرې صحیح د ایمان جوړي ایمان ځکه سورته یونس کې دا جمله راغلې سورته یونس کې موضوع د ایمان ده الله فرمای و ما تكون في شان اي مخاطبه ته په یو حال کې نه و ما تطلب منه من قران او ته د قران نه صحیح سن ولې ولا تعملون من عمل او تاسو یو عمل نه کوي هر عمل کې چې تو رنه وځي الا كنا عليكم شهودا مگر یو منګه الله فرمای زیمه پتا سو شهودن زه حاضر ما زه گوایم استفیزون فيه کله چې تاسو په شي کې ورننه وځي ور داخليږي الله دا ول نه پتا باندې عالم دی چې د انسان په بلانکی کار کې ورننه واته او شروع شو چې د مجلس کې ممکن استو زمونږ کې رسول الله مخکې الله په مونږ باندې عالم او کله چې کین است په دې واکه معلم دی وسم مونږ ته ګوري په دې ټیم کې مونږ داغه د نظر نه داغه د علم نه او داغه د اوریدونه مونږ غایب نه یو هغه ذات مونږ ته ګوري په دې وخت کې زمونږ استاد د ټولو خبرو ته ګوري حرکات او سکنات ته ګوري او ریدو او د ټولو خبرو ته ګوري اذ تفیضون فيه زکا وما يعصب عن ربك نپټیږي استاد ربنا اے مخاطبه من مثقال ذره فی السماء ولا فی الارض په اسمان کې او نه په ځمکه کې ولا اصغر من ذلک د ذری په مقدار شی د الله نه پټیږي نه په اسمان کې نه په ځمکه کې او نه د ذری نه وړو کې ولا اکبر او نه د ذری نه غټ شی الا فی کتاب مبین مگر دا ټول الله رب العزت په علم کې دي او به هغه په قلم باندې لیکلي هم دي په لوح محفوظ کې د الله علم هغه د هغه د ذات سره هم دی او به دا ټول کائنات چې پیدا کړی دي نو د دې کائنات ټول احوال الله کتاب کې نوٹ کړی هم دی چې دا بل نشنا طاقت دی کله کله یو سړي سره خبره په علم کې وی خو لیکلې نشي الکه دا دونه غوډه خبره ده دا نوٹ کیږي نه دا دونه غوډه خبره ده کدا زه نوٹ کوم په دې باندې ممان الله سو شر لږي ولګي سره نوٹ کول نشي خبره الله عز وجل داسې طاقت والا دی چې علم کې دا ټول کائنات دی و ذره د الله د علم نه بهر نه ده نه د هغه شیانو چې مخکې پیدا شوي او نه د هغه شیانو چې اوس موجود دي نه د هغه شیانو چې راتلونکي زمانه کې به یو تر قیامت او به د قیامت احوال او به ابدی ابدی احوال دا یو شی هم د الله د ذات نه پټ ناشنا علم د رب العالمین دی که سره به دې سوچو کې من سکه یو خبره باندې علم راشي یو خبره علم کینه بل رانه غایب شي بل علم کې راځي نه بل غایب کیږي یو مخه ته راځي بل غایب کیږي مخه ته راځي الله داسې ذات دی چې په یو ان کې په ټولو شیانو باندې په یو ځل عالم دی او په یو ځل په قادر هم ده د آدم علی السلام په ذهن کې چې کوم خبرې تیر شوی وي کوم ایمان پکې او کوم تقوا پکې او کوم صفات پکې او هغه الله ته وسم د چې په علم کې مستحضر ده لکه څنګه چې اخرنه انسان په دې دنیا کې راځي او دا په ذهن کې به کوم خبرې تیریږي ناغه الله ته وسنه معلوم دی په یو ان کې ته معلوم دی یکی به دیګری نه دی بلکې په یو ځل ته معلوم دی زمونږ د الله داسې علم دی زما عزت مندو او دا اجماعي مسلې دي چې د امت په اتفاق ده فطرت دا خبره مني عقل دا خبره مني قران ویل دا وما يعذب عن ربك من مثقال ذره دا الله نه د ذری رشه پټ نه دی علم دا هغه ذات دی د وجه د الله په مخامخ د علم داوی کول چې ما سره علم دی یا زه پوهیږم یا ما سره پوهه دا دا دعوه د رب العالمین کو خنه دا د دون لی علم په مخامخ سره د خپل علم داوا کوي موسی علیه السلام ویل چې انا اعلم چا ته څوک پوهیږي وای زه فعتب الله عليه ان الله په ملامتي ویله اذ لم يرد العلم اليه فکار دا وایي چې تا د علم نسبت خالق ته کړی چې الله اعلم الله خو پويږي به ما علم دی د الله مخامخ د علم داوی کول چې زه پويږم ما صدا دی او زه او زه دا جمله په الله باندې بدل کیږي چې بندا زه او زه کوي چې ما د څه وکړو زه د څه کوم زه د څه کولای شم من او عندي ولي دا جملې د کافرو جملې دي چې زما علي سلي ملک مصر او على علم عندي او دارنګ انا خير منه دا جملې د غټو کافرانو وي د ابلیس او د قارون او د فرعون جملې دي دا عندي دا د قارون کلمه وا انا دا د ابلیس کلمه ده او لی دا د فرعون کلمه ده دا د رب العالمین خو نه د غټ عالم په مقابله کې د خپل علم اظهار مقصد تر اعظم علم خاصه کې د الله د ذات سره د زما ورونو موږ سره څه علم دی مخلوقات له څه علم ورکړل شوی دی او ما اوتیت من العلم الا قليلا انبیاء الله د الله په نسبت کوم علم ورکړل دی سره دا نه چې د سونه علمونه ورکړل شوی دا زموږ ټول علمونه د کتابونو د پیغمبر د علم نه راوتی دي تاسو کتابونه چې لیکل کېږي د تفسیرونو او حدیثونو د ټول رسول الله د علم نه راوتی او دا ساينسونه وغیرہ د نبی رسول الله د علم نه نبی د الله علم څومره ډیر وی نو علم د الله سره دی نو قوت هم داغه سره دی په هر څه باندې قادر او الله رب عزت فرمایي چې زه د دلایل تاسو ته بیانوم په قران کې نو دا د دې لپاره تاسو ته بیانوم چې تاسو په دې دوه خبر باندې علم راشي دی آیت وګورئ الله الذي الله هغه ذات دی خلق سبع سماوات واسمانونه پیدا کړی و من الارض مثلهن او وزمکی پیدا کړی دی لکه راجح تفسیر په دې آیت کې دا دی چې وزمکی الله پیدا کړی يتنزل الامر بينهن پدې کې د الله امر چلیږي د برنه د الله امر په دې اسمانونو کې او په دې زمکو کې چلیږي يتنزل الامر د الله په سړي په دې کې کې په اسمانونو او په زمکو په دې ټولو د الله په سړي چلیږي که ګرمي راولي که یخني راولي که باران کوي که نه کوي که خوشحالي راولي که خفګان راولي که څوک وجني کنه هر حالت چې راځي په اسمان کې راځي که په زمکه کې راځي دا ولې الله کوي الله فرمایي لتعلموا دا د دې مقصد د پاره الله وتعجت نه لري دا ستاسو د پیدې د پاره دا کائنات الله زمونږ د پیدې د پاره پیدا کړی دی لتعلموا چې ستاسو علم راشي علم مرادب د ایمان دی دلته لتعلموا چې تاسو په دې خبره ایمان راوړی دا خبره ستاسو ذهن کې واقع شي د دې خبره سوچ وکړئ ان الله على كل شيء قدير چې دا الله چې دا په هر څه باندې قدرت والا دی دا دا عالم به په دې ترتیب باندې بالکل نه چلیدل دا به درهم برهم وي دا به خراب شوی وي لفسادتا دي کې به فساد راغلی وي دا نظام به وجود ته نه راغلی دا به تیار وي الله نور السماوات والارض الله آزاد دي چې اسمان او زمکه لري رڼا ورکړي دا کدا نور نه وي نو دا کائنات به تیار وي تیار هیڅ شی بنخ کار کېدل دا خو هغه ذات موجود دی نو د څه کارونه کړی دي دا علم دی نو دا قدرت دی نو ځکه د څه شوی دی کله الله سبحانه و تعالی په علم او قدرت دا کارونه نه وي شوی نه دا هیڅ شی به نه وي ځکه دا بل څوک کولای نشي لتعلموا اي خلکو په دې خبره باندې علم حاصلول پکار دي دا د دې مقصد د پاره الله وز چلوما الله دې کائنات تاجد نه لري ګره ان الله لغني عن العالمين الله د ټول مخلوقات نه مستغني دی بے پروا دی غني دی اجد ته نه لري نه اسمان تاجد لري او نه زمکو ته لري او نه ملائکه ته او نه ما او نه تا ته هغه ذات د ذات دی انسانانو د الله فرق پیدا دی دا یو ټکی د فیدې لپاره وایم و انسان د سی وی چې فعل فکمله انسان لاول کارونه شروع کی کار کوي کوي کوي نرسته کمال ترسي د انسان مزاج دا دی چې فعل نفکمله لاول کار وکړه تاسو دا اول سبق وی وی وی به مليان شي کمال در کې روس ترازی لاول نه کمال چری کې نه پیدا کی دا به غلط مزاج چې لاول من کمال غواړو به رسته کار غواړو نه لاول به کار کې کې نه به به کمال تر رسیږي من کله د څه ویو چې الله موږ سم د تقوا راکا دا طریقه نه ده لاول به کوشش کې کې نه به به تقوا تر رسیږي لاول به مهنت کې نه به به علم تر رسیږي لاول به د الله د محبت کوشش کې کې نه به به محبت تر رسیږي د ایمان دلایل به ګوري ګوري نه به به ایمان تر رسیږي د څه نه چې لاول سره ورسیږي به ورسته د نور خبرې کې سوچ کې داغه طرفه بنه راځي وقت البيوت من ابوابها دا ابواب نه راځي نو انسان لاول کار کوي به کمال تر شي او الله د دې برعکس دی هغه داسې ذات دی چې کمولا نففعلا هغه الله کاملو د خپل کمال د وجنه دا کائنات پیدا کړي ته جت نو د څه نه چې الله د اسمان یا د زمکه یا زمنګ او تاسو د پیدایش د وجنه کمال حاصل کړ نه الله د مخ کې نه کاملو پاغه کې کمال د علم او کمال د قدرت او کمال د عظمت او د ارادي او هر قسم صفات د الله چې دی هغه د کمال والو نو د هغه کمال په بنا باندې الله د مخلوق پیدا کړ چې هغه څو هغه دا کمال یو دا نه چې په مخلوق باندې رحم کولا د الله سره د ورکړي شیانو د ورکړي چې زه دا ورکم نو مخلوق یو پیدا کړ الله تعالی جنت نو مخلوق د پاره هغه شیان پیدا کړ جنت یو پیدا کړ او د دنیا نعمتونه او خواهشات ول پیدا کړي د پاره چې الله معطی ذات دی چې د معطی ذات صفت خلکو ته ښکار شي کني الله دې شین د حاجت نو نه هغه ذات کمال والا دی کمال والا هغه دې مخلوقات ته حاجت نه لري منګه دې ته محتاج یو چې موږ په دې الله او پیژنو الله فرمایي دا کائنات ما دې له پیدا کړ تاسو د پیدا لپاره پیدا کړ د دې د وجه نظم عزتمندو د الله سبحانه و تعالی د پیژنګرۍ چې هغه ته پیژنې او هغه باندې خپل ایمان کې طاقت پیدا کې نو درې شینه کې سوچ ده یو سوچ کول دي فکر کول دي په ادله کونیو کې په دلایل د کائناتو کې سوچ دي دیم نمبر الفکره فی القرآن دا په قران کریم کې تدبر مګه ته ویل کې دي چې سوچ قران نه نو دریم شی الفکره فی الشرع او محاسن الدین الاسلامی فکر کول دی د الله رب العالمین په شرع کې چې الله دا کوم احکام را لګیلي دي او دا کوم ترتیب ورکړی دی مانځه او دا سور او جو زکات او حج او جهاد او فلان دی عبادت لره د دې په حکمتونو باندې پوره موږ نشو پوهېدل خو چې سنا څه درجه کې پوهې شي تاسو به د خپل ایمان ترقی وګورئ د دې درې خبرو کې سوچا یو داغه نه مخکې دا خبرې ما بیان کړې وې دا بازي خدا دو پاتې دی پاګه کې چې یو الفکره سوچ کول دی په کائنات د رب العالمین کې داغه نه پسنه څه حصہ کې د چې ډیره خبرې د زما عزتمن په دې کائنات کې زمونږ استاد په نفسونو کې زمونږ استاد په ماحول کې چې ایتم فکر نه دی او الله په ډیر ناشنا معلومی یږي سره ډیر ناشنا طریقې سره به تاسو الله پاګه باندې معلوم شي او داغه عظمت به پیژنې نو داغه حکمت به پیژنې نو داغه علم به پیژنې نو داغه قدرت به پیژنې نو چې دا دی پیژنې محبت به دې سره پیدا شي زړه به دې آباد شي ایمان به پکې راشي دنیا او آخرت به کامیاب شي دا داغه کامیابی خبرې دي تاسو به دې رب باندې پوه شئ په دې خبره باندې د ایمان سره د دې خبرو ډېر سخت تعلق دی الله داغه کائنات لیکن موږ به په دې کائنات الله څنګه پیژنو د دې لپاره یو شی ضروری دی چې هغه هغه ته الفکر وای الفکر سوچ کولا فکر د دې لپاره ضروری دی چې فکر لسړی وخت ورنه کی د فکر ازدن کی چې فکر به څنګه کې په کومه طریقه به کې نظما ورونو د کائنات او د الله رب العالمین په باره کې چې کوم ایمان حاصلېږي سړی ته هغه نشي حاصلېدلی به د دې د وجنه فکر دا ډیر عجیب او عظیم عبادت دی دا یو ټکی باندې به یم به په دې کې سبا وضاحت کوي ان شاء الله یا بل ورځ فکر چې دی دا هغه عبادت دی چې د دې ظاهري عبادتونو غوړه عبادت دی د مانزه یا د ذکر اسکار یا د دې ظاهري اعمالو نه پای کې طاقت ډیر دی په فکر کې عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایلی دي چې رکعتان مقتصدتان فی تفکر خیر من قیام لیله دو رکعات مونږ دې سره وکی او سوچ سره دی وکی فکر سره دی وکی دا د ټول شپې د عبادت نه غوړه ده چې دو رکعات وکا او یو لس منټه ټیم په والا خو تدبر سره وکا دا به قیام لیله ستاسو لپاره غوړه شي د سلفو ترغیبات تاسو ګورئ او به د قران کریم کې چې دا ترغیبات الله رب عزت مونږ ترا کړی دي دارنګه حسن ویلی دی حسن بصری نه نقل لی چې هغه فرمای تفکر الساعه لږ شان فکر کوله لږ سات سره فکر لور کی خیرن من قیام الليل او فی روایت خیر من قیام السنه د یو کال د قیام الليل نه پدې کې ثواب ډېر دی یو کال سره تهجد یو یو لس منټه ټیم ته فکر د پاره ورکی دا غ عبادت دې دې لپاره بیانوم چې دا دیو کې موږ تاسو نه ورک شوی دی ورک شوی اوس یې څوک نه پیژني او نه کیو نه دی وخت ورکی خیر من قیام سنه د یو کال د عبادت نه ودا غوړه ده او می دردانه چې تاسو وکړه ماذا كان عمل ابي الدرداء دا ابو الدرداء عمل سو هغه اکثر څه کارونه کول قال قالت كان جل نهاره في التفكر هغه به اکثر اورزه په فکر کې تیرولا په سوچ او فکر کې به تیرولا دا یو ناشنا شی دی چې دا د کاوړ کې نور پیدا کیږي د دې سره د ایمان لارې سره د بدی باندې کولوي او دا د اهل علم طریقه ده حسن بصری ویلي چې ما زال اهل العلم همیشه د پاره د علما کرامو طریقه دا ده چې هغه تفکر او د تذکر د دواړو نه کار اخلي يعودون بالتفكر على التذكر والتذكر على التفكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمه وای د اهل علم طریقه دار چې تذکر لم کار لري او د تفکر تذکر دې ته وای چې زړې خبرې به تر یادول او تفکر دې ته وای نوې خبرې حاصلول لکه دا اوس موږ ناشې د تفکر د تذکر کې ناشې تذکر زړې خبرې به تر یادو او ورونه نه وای خبرې طلب کوي غته وای چې شابه خبرې وکړه اړنه خبرې روباسي د حکمت تر دې چې د حکمت خبرې اړونه شروع کی د فکر سره سره حکیم ګرځيږي حکیم د انسان حکیم جوړي د دې د وجنه قران کریم کې هم دې ته دعوت ده الله رب عزت فرمایلی دی قل انظروا ماذا في السماوات والارض اي خلق وګوري د اسمانونو نظم کې څه دي وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون سوچ ایمان نه راوړي دا دلایل هغه لپاره پیدا من نه دي یاد باندې پوهیږي کنه الله مونږ ته سوې قل انظروا ماذا في السماوات وګوري د اسمانونو نظم کې الله څومره شان پیدا کړی دي لیکن وما تغني الايات والنذر نه پیغمبران او نه دا نخي هغه چاته چې شاده ایمان اراده نه ایله دا خبره پیدا نه ورکړي دا غي د پاره خوراک پیدا ولا ورکه یاري الله یره دا خبره پیدا نه ورکه اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض الله فرمای دا خلک ولې نه ګوري د اسمانونو په دې ځمکه کې وما خلق الله من شيء او الله دا کائنات چې پیدا کړی دي کې ولې نه ګوري اولم ينظروا اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جننه دا فکر ولې نه کوي وای دا خلک دی وګوري منګه د طالبانو د مليانو د عامو ګمان دا دی چې دا ایتون الله کافر ته وای چې کافر تاسو وګوري مو منې ځکه چې دی الله نه مني امو خاصه منل دی نه او دا مشرکان ته وای چې مشرکان تاسو وګوري مونږ ته نه وای حال دا دی چې دا خطاب لجميع الامه ټول امت دا خطاب دی کافر به ته ګوري هغه به ایمان نه وړي مؤمن به ته ګوري خپل ایمان کې به ترقی پیدا کوي اذا المرء كانت له فكره ففي كل شيء له عبره کله چې د انسان وای د فکر ماده به پیدا شي کنه هر شي کې بیا عبرت لري د هر زینا د هر کې ناستو پاسې دونه د خلکو د حرکاتو د سکناتو نه د ټول احوالو نه بیا عبرت لري سفیان بدا شعر ډیر زیات وی وای اذا المرء كانت له فكره ففي كل شيء له عبره کله چې د انسان د فکر ماده پیدا شي په هر شي کې با داغه د پاره به عبرتي د بشر رحمه الله دا قول ما ډیر خوښ دی زه ویم هم ډیر هغه فرمایلی دی وای لو فکر الناس فی عظمه الله ما عصوه کدا انسانان چرته د الله رب العالمین په لیوالي کې سوچ وکړي کنه د الله په عظمت کې چې زمونږ الله سونه لوی دی چې دا د دې دلایل نه به معلومیږي چې د الله په عظمت کې ګچا سوچ وکړو نو ما عصوه داغه نه فرمانه کې به نه واقع کیږي د الله نه فرمانی باندې دا نه فرمانی خو موږ ذکر کوو چې د الله عظمت د زړه نه وځي د دماغ نه وځي فکر وتنی خواهش را مخه ته شي او شیطان غالب شي عقل لاړ شي نو ایسته په ګناه باندې ورودانګو کله د الله عظمت پزره کې چرته موجودو د ګناه بدی د پزره کې موجوده وا او عقل د سره نه د الله نه فرمانی بدنه نه کیږي کله نه ومشو چرته ضرب استغفار او توبه ته به متوجه کیږي لو فکر الناس فی عظمت الله ما عصوه د دې وجه اکثر به عقل خلق د الله نه فرمانی کوي هغه انسانان چې د الله د عظمت فکر یې نشته دی هغه د دیوالي فکر یې نشته نو فکر چې د ازمای عزتمند هغه ډېر قیمتي شی دی قیمتي عبادت دی نو د هغه نه بدا ایمان مونږ ته حاصلېږي ایمان بالله عز وجل الله باندې ایمان هغه په فکر باندې حاصلېږي چې سړی په کائنات کې فکر وکړي دا فکر به څنګه کې د دې ترتیب